د انواع د علوم الحديث نه معرفت اسماء من اشتهروا بكناهم د هغه چا نمونه پیجندل چې هغه په خپل کنیو سره معروف او مشهور دي صاحب د تاج العروس وی الکنیه ما اتفق عليه اهل العربيه هو ما صدر بأب او ام او ابن او بنت عرب کنیا غیله وی چې د هغه ابتدا په اب سره شوی یا په ام سره شوی یا په ابن او بنت سره ابو فلان ام فلان ابن فلان بنت فلان مصنف رحمت الله علیه وی المراد بهذا البحث ان نفتش عن اسماء من اشتهروا بکناهم د دې بحث نه مراد دا دی چې مونږ لټون او تلاش وکړو د هغه راویانو د نومونو نه چې هغه په کونیو باندې مشهور دي کونیه مشهوره ده نو مونږ لټون وکړو چې د دې نومونه سو حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منهم دې د پاره چې وپیژنو هغه غیر مشهور نوم د هر یو مشهور خو دې په کونیه دی نو چې موږ د دا غیر مشهور نوم هم وپیژنو من فوائده د دې د معرفت فواید څه دي چې موږ د ورزان ستړی کو چې یو راوی مشهور په کونیه دی او موږ دا نوم لټو وی وفائده معرفت هذا البحث هو الا يظن الشخص الواحد اثنين د دې د پېژندو فایده دا ده چې په یو شخص یو کس باندې د دوو ګمانو نشي ځکه په سند کې کله په کونیه باندې ذکر وي دی پاغي مشهور دی نو کله دی په نوم سره ذکر شي نو لستون کې او اوریدون کې دا ګمانو کې چې دا دوه راویان دي په واقع او نفس الامر کې هغه یو وي نو چې په یو باندې د دوو ګمانو نشي اذ ربما يذکر هذا الشخص مره باسمه غیر المشهور وی کله نا کله دا یو شخص چې دی په هغه مشهور نوم باندې ذکر کیږي په سند کې ومره بکنیته التي اشتهر بها او بل ځل ذکر کیږي په هغه مشهوره کونیه باندې فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد نو اشتباه او التباس راځي په هغه چا چې د فن سره داغه سلګنی او معرفت د دی ولنی حاصل نو په یو شخص باندې د دوو ګمان کوي پوښ په دی باندې طریقه التصنیف فيه په دې نوع کې د اهل علم د تصنیف او د تالیف طریقه صدا وی المصنف فی الکنا یبوب تصنیفه علی ترتیب حروف المعجم للکنا کم اهل علم چې تصنیف کوي په دې باب کې نو هغه د حروف المعجم په ترتیب باندې تصنیف کوي چې کم کنا او کنی ذکر دي اول هغه ذکر کی ثم يذكر اسماء اصحابها بیا د دغه کنیو د اصحابو چې کوم نمونه دی هغه ذکر کوي اول کنیه ذکر کوي دا غي نفس نوم ذکر کوي فمثلا يذكر في باب الهمزه ابا اسحاق په باب د حمزه کې څه ذکر کوي ابو اسحاق د اسحاق په اول کې حمزه راغلي ويذكر اسمه بیا د ابو اسحاق نوم ذکر کوي دا ذکر کی چې ابو اسحاق نوم باندې څوک څوک مشهور دي نو د هر یو نوم ورپسې بیا ذکر کوي وفي باب الباء ابا بشر او په باب الباء کې ابو بشر ذکر کوي ځکه د بشر پاول کې با راغلي ويذكر اسمه وهكذا د د نوم ذکر کوي او بیا دغه شانتي د حروف معجم په ترتیب د چا په نوم کې چې ثا راغلی وي هغه شي بیا ورپسې جیم الی اخره اقسام اصحاب الكنا وامثلتها د اصحاب الكنا قسمونه او داغي مثالونه مصنف رحمت الله علیه بدلتا د دې لس اقسام او لس مثالونه ذکر کړي ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې په معرفت علوم الحديث کې نه اقسام ذکر کړي خداغه نرستو چې کوم اهل علم راغلي غیلس اقسام ذکر کوي د اصحاب الکنا ړومبنه قسم من اسمه کنیته د چا نوم چې داغه کنیه وي کنیه او نوم یو شی دی نوم داغه په صورت د کنیه باندې ذکر وي ولسم له غیرها او د دین علاوه د نوم ني کابي بلال الاشعري اسمه وكنيته واحد ابو بلال اشعري چې د نوم او کنیه یو دی دی راوی دی د شریک ابن عبد الله النخعی الکوفی وغیرہ نه بعض د دنوم ذکر کړي چې مرداس ابن محمد امام دارقطنی د تضعیف هم کړه چې ضعیف راوی دی او اکثر اهل علم وایي چې د نوم او کنیه یو د ابو بلال الاشعری دویم نمبر من عرف بكنيته ولم يعرف له اسم ام لا كأبي اناس صحابي دویم کې سماغه دی چې معروف او مشهور وي په کنیه باندې او دا پته نه لګي چې د خپل نوم شته کنه نوم معلوم او معروف نه وي لکه ابو اناس شو چې دا صحابي دی رضی الله عنه دریم من لقب بکنیته دریم هغه څوک دی چې د د کنیه د د لقب وي ملقب شوی په کنیه باندې وله اسم وله کنیه غیرها د د نوم وي او د دې لقب نه علاوه بل کنیه وي كأبي تراب وهو لقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكنيته أبو الحسن لك أبو تراب شو چې دا د علي رضی الله عنه لقب ګرځیدلې په دې ملقب شوی دی او د دین علاوه د کنیم شته چې هغه ابو الحسن دی او خپل نوم یې سره علي ابن ابي طالب دا دریم قسم شو سلورم د من له کنیتان او اکثر چې دوا یا د دوو نه سیوا د چا کونیې وي کبن جوریج لکه ابن جوریج شو چې د نوم د عبد الملک ابن عبد العزيز ابن جريج القرشي اهل جرح او تعديل د بارک وی ثقه فقيه يدلس ويرسل ثقه او فقيه تدليس او ارسال به کولو مخکې فرق ذکر شوی چې آیا تدلیس او ارسال کې فرق شته کنه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فرق کوي بعضی اهل علم وایي چې نه تدلیس او ارسال یو شی دی خاص کر ارسال خفی بیا د تدلیس سره ډیره اشتباه راځي مخکې وضاحت تیر شوی نو د دې ابن جریج کنیه ده ابو الولید دارنګ ابو خالد پنځم قسم د من اختلف فی کنیته چې د چا په کنیه کې د اهل علم اختلاف وي ک اسامه ابن زید ک اسامه ابن زید لک اسامه ابن زید شو قیل ابو محمد وقیل ابو عبد الله وقیل ابو خارجه د د په کنیه کې دا اختلاف دی چې آیا ابو محمد دی ک ابو عبد الله دی ک ابو خارجه شپږم قسم د اصحاب القنا من عرفت کنیته واختلف فی اسمه چې کنیه معروف ای خو په نوم کې اختلاف وي كأبي هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أبيه على ثلاثين قولا د د پنوم دارنګ د والد سے پنوم کې صد پاسه دیرش اقوال دي اشهرها انه عبد الرحمن ابن صخر مشهور او معروف قول دا دی چې د نوم عبد الرحمن او د پلار نوم صخر وم قسم د من اختلفه فی اسمه وکنیته چې د یو راوی په اسم او کنیه دواړو کې اختلاف وي کسفینه تا لکه سفینه شو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا او آزاد کرده غلامو او بعضی وی چې دا د ام سلمه رضی الله عنها غلام امام زهبی رحمه الله په تاریخ کې ذکر کړي تاریخ الاسلام کې چې د ام سلمه رضی الله عنها غلام او هغه آزاد کړو او دا شرط په لګولیو چې ترکه مې د ژوندې د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت وکړي نو د سفینه صاحب په نوم او کنیه کې اختلاف دی قیل اسمه عمر وقیل صالح وقیل مهران وکنیته قیل ابو عبد الرحمن وقیل ابو البختری په نوم کې دا اختلاف دی چې عمر نوم دی یا صالح یا مهران په کسری د میم یا فتحې د میم سره مهران دغه شان کنیه کې اختلاف دی چې ابو عبد الرحمن دی که ابو البختری اتم قسم د اصحاب الكنا من عرف باسمه وكنيته واشتهر بهما معا چې څوک معروف او مشهور وي په نوم او کنیه دواړو چې نوم او کنیه دواړه معلوم وي او مشهور په دې دواړو باندې وي که آبای عبدالله لکه ابو عبدالله نوم باندې چې کوم راویان مشهور دي په هغې کې یو سفیان ثوري دی چې په ابو عبدالله معروف او مشهور دی نوم هم خلک پیژني دارنګ امام مالک و محمد ابن ادریس الشافعي و احمد ابن حنبل دا ائمه چې دي دا ټول سری آبا عبدالله یعنی ابو عبدالله باندې مشهور دي وکا ابي حنیفه النعمان ابن ثابت ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله شو چې کنیه معروفه ده او نوم معروف او مشهور ده نه هم قسم د دینه من اشتهر بکنیته مع معرفه اسمه چې په کنیه باندې څوک مشهور وي او نوم هم داغه معروف وي دا درې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین شول چې د دې ټولو کنیه معروفه او په دې مشهور چې ابو محمد اشهر المصنفات فيه په دې باب کې مشهور مصنفات چې منشتهر بکناهم لقد صنف العلماء في الكنى مصنفات كثيرة أهل علم په دې نوع کې ډېر مصنفات کړي وممن صنف فيه علي بن المديني علي بن المديني رحمت الله عليه په دې کې تصنیف کړي چې دا غینوم د الاسامي والکنا خطیب بغدادي رحمت الله عليه په الجامع کې ذکر کړي او ابن صلاح رحمه الله په مقدمه کې او ابن صلاح دا ویلي چې دا په اته اجزاو کې ده په اته جلد کې خو دا کتاب مفقود دی مخطوط او مطبوع نه دی ومسلم دارنګ امام مسلم رحمه الله په دې کې تصنیف کړی چې دا غي نوم دی الکنا والاسماء هغه په دوه جلد کې تبع دی په تحقیق د عبدالرحیم القشقری سره چې دا د ماجستیر پر رساله کې تحقیق کړی په کلیه الحدیث کې په اشراف د شیخ حماد الانصاری سره دا کوم چې زمونږ استاد دی عبد الباری الانصاری د والد صاحب مشهور محدث حماد الانصاری نو داغه په اشراف کې عبد الرحیم القشکری د امام مسلم رحمه الله د دی کتاب الکنا والاسماء تحقیق کړي دارنګ امام نسائی رحمه الله په دې کې تصنیف کړي واشهر هذه المصنفات المطبوعه دا کتاب په درې جلد کې مطبوع دی په تحقیق د نظر محمد الفاریابی سره چې دا خريج د کلیه الحديث دی دا په دې باب کې مشهور کتاب دی ترتیب د دې کتاب داسې دی چې ابتدا یې کړې په اسم النبي صلی الله علیه وسلم وکنیته د نبی صلی الله علیه وسلم نوم د هغه اسماء ذکر کړي د هغه کونیه او بیا هغه روایت ذکر کړي چې پاغي کې نه راغلي عن التکنی بکنیته چې د نبی صلی الله علیه وسلم غونته کونیه دي سوک نه ځان لکونیه کوي لکه ابو القاسم او داسې بیا هغه روایت ذکر کړي چې پاغي کې ترخیص او اجازت ته دي چې دغه کونیه ځان لکونیه جوړول شي بیا د صحابه کرامو نه چې کوم معروف دي په کنا سره په کونیو سره هغه ذکر کړي ابتدا یې کړي په عشره مبشره بالجنه باندې بیا باقی چې د صحابه کرامو کوم کنا او کنیه وي هغه له ترتیب ورکړي په حروف معجم بیا د تابعین او هغه کنا بیا د غین رستو چې کوم طبقات دي په ترتیب د حروف معجم غ ذکر کړي په دې نوع کې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کتاب لیکل چې غم مطبوع دی الاسامی والکنا په نوم باندې یو جلد کې کتاب د په تحقیق د عبد الله الجدیع سره امام بخاری رحمت الله علیه په دې نوم کتاب لیکل الکنا د تاریخ کبیر په آخر کې غم مطبوع دی په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا دا د تاریخ کبیر جز ده کنه دا ځان له مستقل کتاب د الکنا په دې عنوان باندې په انتها او اخر د کتاب کتاب د تاریخ کبیر کې مشهوره او معروفه خبره دا ده چې دا کتاب مستقل دی شیخ عواد الرویثی حفظه الله چې کوم روات الحدیث کتاب لیکلی او د کلیه الحدیث مشهور استاد دی دا غو رجحان هم دې طرف لده چې دا مستقل کتاب دی د امام بخاری الکنا چې دا مطبوع دی په آخر د تاریخ کبیر کې د امام مسلم رحمت الله علیه کتاب هم د الکنا والاسماء چې دا په دوه جلده کې مخکې ذکر شول په تحقیم د عبدالرحیم القشکری سره دی او د ماجستیر رساله ده دیار لسمه نوع ده په انواع د علوم الحديث کې چې داغه تعلق دی د معرفت الروات سره معرفت الالقاب تعريفه لغة الألقاب جمع لقب واللقب كل وصف أشعر برفعة أو ضعة أو ما دل على مدح أو ذم القاب جمع د لقب ده لقب هرغه صفت لوي چې دلالت کوي په پورتوالي باندې یا په ښکتوالي لاندې والي باندې یا په مدح او مذمت دلالت کوي ړومبنۍ فائده عدم ظن الالقاب اساميه چې کوم القاب دی پاغي باندې ته ګمان د نوم نه کې چې دا پته در لولګي دا تمیز وکړی شي چې نوم دا دی لقب دا دی وعدم عد الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقبه شخصين او بل دا چې کم کس دو پیری ذکر کېدې شي کله په نوم کله په لقب باندې نو چې ته په دا ګمانونه کې چې دا دوه دي وهو شخص واحد دا یو شخص وي نو دا یو فائدہ شو چې په حقیقت کې دوه فائدې دي خو مصنف رحمت الله علیه دا یو حساب کړی دا یو چې په القاب باندې د اسامی ګمانونه کې بل په دوو باندې د یو ګمانونه کې نو دا مجموعه یو فائدہ حساب کړی او دویمه فائدہ معرفه السبب الذي من اجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب چې د دې لقب نه حقيقي مراد څه شی دی ځکه په اغلب الاوقات کې د ظاهري معنی دا لقب کله مخالف وي ظاهرا به تعالی مدح کاری نفس الامر کې به مذمت وي ظاهرا به تعالی مذمت کاری نفس الامر کې به مدح وي اقسامه د دې اقسام څه شي دی وی الالقاب قسمان لقبونه په دوه قسمه دي وهما اغدادي ډومبنه لا يجوز التعريف به چې پاغي باندې د یو سړی تعریف کول جایز نه دي شرعا دا ممنوع دي چې هغه لقب دې ته چاله ورکې پاغه لقب دې ذکر کې د هغه پیژندګلي دې په دغه لقب باندې وکړي اصل په دې کې د الله رب العالمین دا قول دی چې ولا تنابزوا بالالقاب خو محدثینو دا جایز ګڼلی اگر که ملقب به دا بد ګڼیه د تعریف د وجې نه او د دې تمیز د وجې نه چې د سنت نبویه خدمت وشي هغه به بد ګڼي خو تعریف به مقصود او مطلوب وي ځکه دا هغه په پیجندو باندې به با د حدیث صحت او ضعف بناوي بیا هم اهل علم وایي کده دین عدول وکړي شي نو دا اولا او بهتره ده چې په داسې لقب نه ذکر کې چې هغه بد غني په بل طریقه باندې دا غ تعریف وکي امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په دې باندې د ترجمه الباب انعقاد کړي وی باب ما يجوز من ذکر الناس نحو قولهم الطويل القصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شيء الرجل دا مستقل عنوان د امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې وی باب د په بیان د دې کې چې په کوم القاب سره د خلکو ذکر کول جایز دي لکه داسې وې الطویل را بشي د بعضې راویانو دا لقب دی داسې داسې وې القصیر لنډ او بیا حدیث ذکر کړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابي بارک ویلو چې ذل یدین صاحب سوی کله چې مسکی نبی صلی الله علیه وسلم خطا شو هغه ته پوس کړو چې مسکی کمه راغې کنه تاسو نه هیر شول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما یقول ذل یدین صاحب د لاسونو سوی ځکه دغه صحابي په لاسونو کې وګدواله و او بیا امام بخاری وی وما لا يراد به شيء الرجل او په هغه الفاظ او القاب سره یو سړی ذکر کی چې په هغه باندې داغه عیب بیانول مقصود نه وي صرف تعریف مقصود وي نو دا ډومبنه قسم شو چې لا يجوز التعريف به او دویم قسم د يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب به چې چاله د لقب ورکړن وغدا بد نه غني د دې مثالونه بسې لومبنه مثال الضال د ضال خو ظاهری چې کوم متبادر ال ذهن معنا دا غدا د چې گمراه خو دې ځکه دا معنا نه ده وی لقب لمعاويه ابن عبد الكريم الضال دا لقب د معاويه ابن عبد الكريم د پاره الضال چې دا صدوق راویو لقب به لانه ضل في طريق مکه دا لقب دل ملاو دی د دی وجنه چې د مکی لتلوم په لار کې روک شوی و نو ضال په معنا د سره روک شوی سره په معنا د گمراه سره نه دا د معاویه ابن عبد الکریم صدوق راوی د پار لقب دی دویم الضعیف دا لقب د عبد الله ابن محمد الضعيف چې دا ثقه راوي دی خو لقب به لانه كان ضعيفا في جسمه په جسم او جسه کې د کمزور او د جسد کمزور او د کثرت العبادت د وجنه نریو لا في حديثه په حديث کې ضعيف نه دی نو دا ضعيف د لقب چې ذکر کیږي په دې معنا سره چې جسم کمزور او قال عبد الغني ابن سعيد عبد الغني ابن سعيد الازدي رحمه الله وي رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان الضال والضعيف دو جليل القدر راويان دي چې قبيح لقبونه دا غي سره پیوس شوی دي لازم شوی دي یو ضال د چا سره د معاویه ابن عبد الکریم سره چې صدوق دی او دویم الضعیف د عبد الله ابن محمد سره چې دا ثقه ده دریم مثال غندر د دې معنا د المشغب فی لغه اهل الحجاز د غندر معنا د په لغت د اهل حجاز کې روانه کون کې شور او شغب چي کوي وهو لقب محمد ابن جعفر البصري صاحب شعبه دا لقب دی د محمد ابن جعفر البصری لپاره چې دا د شعبه ابن الحجاج امیر المؤمنین فی الحدیث شاګرد او مرګره و هغه د پلندرو د د مور سره نکاح کړي و د د والد سیب نه پس وسبب تلقیبه بهذا اللقب دا لقب د لولی ملاو د محمد ابن جعفر لغندر لوي وي ان ابن جريج قدم البصره ابن جریج صاحب چې د کم ذکر مخکې وشو عبد الملک ابن عبد العزيز ابن جریج القرشي چې صدوق چې ثقه راوی دی خو تدلیس او ارسال به کولو ابن جریج صاحب بصري لراغله فحدث بحديث عن الحسن البصري فانكروه عليه وشغبوه نو د حسن بصري رحمه الله حديث بیانولو نو شاګردانو محدثینو په انکار وکړو شور جوړ کو واكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه او دا محمد ابن جعفر البصری چې د ډیر شور جوړ کو هغه حدیث په د باندې ناشنا او منکر وګڼلو نو دا غیره د پکول نور لګ شور کولو د ډیرو کو فقال له اسکت یا غندر نو ابن جریج سے ورلوي چپشا اي شور کوونکیا نو دا د لقب ګرځیدو دا غندر چې د ثقه ده صحیح الكتاب ده او اهل علم د وصف کې دا ذکر کړي په معنا د حمرت سره راځي نو دله دا لقب ځکه ملاو دی چې اننګي سره بل صاعقه تندر دا لقب د محمد ابن ابراهيم الحافظ روا عنه البخاري امام بخاري په اساتذو کې دی هغه تی روایت نقل کړي ولقب بذلك لحفظه وشده مذاکرته دا لقب د صاعقه ور لدی وجنه ملاو دی چې ډیره مضبوطه حافظه و او مذاکره شدیده وه یعنی نسیان او هیره به پې نه راتله نو د قوت مذاکرې او د شدت الحفظ د وجنه د لصاعقه وی تندر دی وی دارنګ مشکو دانا دا لقب د عبد الله ابن عمر الاموي معنا د دې په فارسی کې وایي صدا حبه المسك او وعاء المسك د مشکو اغه دانا یا د مشکو اغه لوخه او کسوړه وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره د ماشومو د ماشومانو سره په خټو کې لوبې کولې نو غي بخټه راجمه کولې ټول املا به ول په خټو باندې اواره کا نو دغه لقب ورله د ماشوموالي نه ملاو شو مطين فقال له ابو نعيم ابو نعيم سه ورلوي له يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم اغه کس چې په خټو باندې د املا لې وشوي د علم مجلس لولې نه حاضرېږي نو بیا یې داغه شاګردي شروع کړي او مشهور محدث تنه جوړ شوی دی نو داغه القاب دي چې ظاهرا یو معنی په نفس الامر کې بل معنی اشهر المصنفات فيه په دې القاب کې مشهور مصنفات صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين متقدمين ومتأخرين علماء په دې نوع کې په دې باب کې تصانیف کړي دي خو واحسن هذه الكتب واخصرها کتاب نزهة الالباب للحافظ ابن حجر په دې کې خپل کتاب مختصر کتاب د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د چې دا غي نوم د نزهه الالباب فی الالقاب امام سیوطی رحمت الله علیه په تدریب الراوی کې د دې کتاب په وصف کې وایي وی وتالیفه احسنها واخسرها واجمعها د ابن حجر رحمت الله علیه تصنیف په دې باب کې په دې نوع کې ښایسته مختصر او جامع دی دا په دو جلد کې په تحقیق د عبدالعزیز السدیری سره چې د ماجستیر پر رساله کې تحقیق کړی تبع دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا کتاب ملخص کړي په دې فن کې چې مخکې کم کتابونه لیکل شوي او دا غینا خو صرف تلخیص نه دی کړی اضافات زیادات او استدراکات هم کړي د مخکینو کلام اسان کړی دی که په هغې کې څه زیادات دي نو حافظ رحمت الله علیه د دې فن امام دی غې ذکر کړي په هغې باندې که څه استدراکات دي غې ذکر کړي او القاب دریو قسمونو له تقسیم کړي دي د هر یو قسم نه بیا یو باب جوړ کړي او هر قسم په حروف معجم باندې مرتب کړی دی هغه درې اقسام دادي اسماء او صفات او دویم قسم د الکنا او دریم د الالقاب به هر یو قسم مستقل باب ګرځول او په حروف معجم باندې ترتیب ورکړي او الاسماء او کنا ذکر کی اسماء او صفات ذکر کی بیا کنا بیا القاب القاب نه انساب په دې باب کې ابن مندر رحمت الله علیه تصنیف کړه چې دا غینوم د فتح الباب فی الکنا والالقاب ابن مندر رحمت الله علیه 395 کې وفات ته دغه کتاب په تحقیق د نظر ابن محمد الفاریابی سره په یو جلد کې مطبوع دی دارنګ کتاب الالقاب د ابو الولید فرضی رحمه الله چې د 403 کې وفات دی دا مطبوع دی په تحقیق د احمد الیزیدی سره خدا مطبوع چې کوم دی دا انتخاب د ابن حبیش الاندلسی دی هغه د ابن الفرزی د کتاب د ابو الولید فرزی د کتاب انتخاب کړی دا غینه منتخبات راغستی یو قسمه تلخیص کړي نو هغه تلخیص بیا دغه کتاب الالقاب چې دی د ابن حبیش الاندلسی په هغه انتخاب باندې مطبوع دی اصل کتاب د ابو الولید فرزی نه دی خو مشهور کتاب په دې کې جامع کتاب د ابن حجر رحمت الله علیه دی چې د ابو الولید الفرزی د ابن مندا او نور کتابونه چې په دې فن کې لیکل شوي د هغه تلخیص دی د هغه زبده او خلاصه ده وایو کنه دا بل باب وړوکی دا باب هم دوره نه دی څوارلسم نمبر په دې نوع کې په معرفت الروات کې بل نوع ده معرفت المنسوبین الی غیر آبائهم د هغه راویانو پیجندل چې د پلارانو نه علاوه بل چا لاغي منسوب شوی اصل خو په نسبت کې دادی چې نسبت د پلار لکېږي خو کله کله د یو سړي نسبت د پلار نه علاوه بل چا له شوی د یو سبب یا د مناسبت د وجنه نکله نسبت شوی نیاله بل چاله المراد بهذا البحث د معرفه المنسوبين الى غير ابائهم نه مراد څه شی دی معرفه من اشتهر نسبه الى غير ابيه دا غراویانو پیجندل دي چې داغه نسب مشهور شوی د پلار نه علاوه بل چاله من قریب رشتہ دار لا کالام والجد لکه مور له نسبت شوی نیکه له او غریب یا بل یو اجنبي له ناشنا سړي له کالمربي ونحوه لکه هغه چا له نسبت شوی چې د تربیت کړی د د پرورش کړی ثم معرفه اسم ابيه بیا د چې کم پلار د داغي پیجندل چې اصل پلار او پیجندې شي اصل نسبت او پیجندې شي فائدته د دې نوع د پیجندو فائده دا ده دفع توهم التعدد عند نسبتهم الى آبائهم چې دا وهم او خیال ته لنه راځي چې کله پلار له نسبت شي چې ته دا ګمان نه کې چې دا بل راوي دی یعنی په یو باندې د دوو ګمان نه کې کله نسبت چاله شوی مربی له ام جد له یا بل چا له د څه نسبت او مناسبت د وجې نه او په بعضې اسانیدو کې راشي نسبت خپل پلار له شوی نو څوک چې د دې نوع سره تعلق نوي په دې ورله معرفت نوي نو آب په دې دوو باندې ګما په دې یو باندې ګمان د دوو وکي ځکه چې په دوو نسبتونو باندې ذکر دی او چې څوک په دې فن باندې پوي د دې معرفت ورله حاصل وي نو په دې خطا او وهم کې بنو واقع کیږي دارنګ تمیز الاسم حتی لا یشتبه بغیره چې تمیز د اسم راشي چې اشتباه د بل نوم سره ناراضي اقسامه وامثلتها د دې نوع اقسام او بیا د غي مثالونه لومبنه من نسب الى امه چې د چا نسبت مور لشوي مثل معاذ ومعوذ وعوذ بنو عفرا معاذ معوذ او عوذ چې دا زامنو د عفرا نسبت کیږي معاذ ابن عفراء مور له نسبت شوه و ابوهم الحارث د پلار نوم حارث ابن رفاعه الانصاري رضی الله عنه دارنګ مثل بلال ابن حمامه چې د نسبت هم خپل والدې له شوه حمامه له او د پلار نوم رباح یا رباح په فتحیه کسری سره ومحمد ابن الحنفیه د محمد چې نسبت کیږي خپل مور لا الحنفیه چې دای مور وا او د دینو مخوله مشهور و په حنفیه باندې او د پلار نوم علی ابن ابي طالب اوس هم چې په کتابونو کې ګوري وي محمد ابن الحنفیه دا د علی رضی الله عنه زوی دویم من نسب الى جدته چې د چا نسبت نیاله شوی العليا او الدنيا برنيا لا او الدنيا يا لاندې لا یعنی چې په بره طبقاتو کې وي د نیا نیای وي په بره باندې ځا یا نږدې نیای وي حقيقي نیا مثل يعلى بن منيا ومنيا ام ابيه لکه يعلمني منيه شو دا منيه چې دی وي د پلار د مور نوم و د پلار د طرف نه نیا و و ابوه اميه د يعلا د پلار نوم څه دی اميه دی اصل کې دی يعلبن اميه خو مشهور په دې باندې دی چې يعلبن منيه د پلار چې کوم مور دا غیله نسبت کیږي و ابوه امیه خا دویم دی بشیر ابن الخصاصیه رضی الله عنه چې دا صحابي دی وهي ام الثالث من اجداده دا الخصاصیه چې دا دا د د اجدادو په درېمه طبقه کې مور ده نو نسبت اغیل کیږي او د پلار نوم د دی بشیر د معبد بشیر ابن معبد ده خو معروف ده په بشیر ابن الخصاصی یا سره چې کوم د اورنیا راځي نو اغیل نسبت کیږي دارنګ مشهور مثال د دی ابو العباس ابن تیمیه رحمه الله ده چې دا تیمیه د د په اجدادو کې د هغوی مور وه د نیکونو مورې وه چې ته اور او ټر نسب کې چرته نیای راتله نو هغې له نسبت کېږي ابوالعباس ابن تیمیه دریم د دې قسم او مثالونه من نسب الی جده چې یو راوی نسبت خپل نیکه له شوی مشهور مثال دام نه حدیث د متفق علیه کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د غزوه حنین په موقع باندې وی ان النبی لا کذب دارنګه په ائمه کې احمد بن حنبل هو احمد بن محمد ابن حنبل چې د پلار نوم د محمد دی او حنبل د نیکه نوم دی نو نسبت نیکه لکېږي سلورم نمبر د دې په اقسامو کې من نسب الی اجنبی لسبب چې د چا نسبت یو اجنبی او پردي سړی لشوي د سبب د وجنه مثال به څنګه المقداد بن عمرو الکندی یقال له المقداد بن الاسود مقداد ابن عمرو الکندی رضی الله عنه چې دله مقداد ابن الاسود ویل شي لانه کان فی حجر الاسود ابن عبد یغوث د اسود ابن عبد یغوث په پرورش کې و دی هغه پرورش او تربیت کولو نه نسبت هغه لکېږي مقداد ابن الاسود فتبناه نو دا هغه ځان لدې په منځلي د زوی ګرځولې و نو د متبنا هغه نسبت ورلکېږي دارنګ حسن ابن دینار د دې مشهور مثال له اصل کې د نوم د حسن ابن واصل او دا د دینار چې دی د د مور خاوندو وادي مور کړو د د پلار د وفات نه رستو نو نسبت یې غپلندر لکېږي چې حسن ابن دینار ګنې اصل کې دی حسن ابن واصل اشهر المصنفات فيه په دې معرفة المنصوبين الى غير آبائهم کې مشهور تصانیف مصنف رحمت الله علیه وی لا اعرف مصنفا خاصا في هذا الباب په دې باب کې وې داسې یو مستقل او خاص تصنیف مال نه دی معلوم لكن كتب التراجم عامه تذكر نسب كل راو لا سيما كتب التراجم الموسعه لیکن کتب د تراجم چې دي عموما هغه یې د هر راوي نسب ذکر کوي او خاص کر کم تراجم موسعه چې ذکر کوي تراجم چې توسع سره ذکر کوي اختصار سره نه لکه تاریخ بغداد شو یا تهذیب الکمال شو یا د دین علاوه چې کم کتب موسعه دي په دې باب کې چې پراوی کې ټول اقوال ذکر کوي الجرح والتعديل د ابن ابي حاتم رحمت الله عليه شو نو هغه د هر راوی نسب ذکر کوي او وجه هم ذکر کوي امام نووي رحمت الله عليه امام سیوطي رحمت الله عليه په تدریب الراوی کې ذکر کړي چې د امام نووي رحمت الله عليه په دې کې یو کتاب دی وی للامام النووي کتاب فی من عرف بامه امام نووي کتاب دی په دې باب کې چې څوک معروف وي په دې نسبت چې مور له انتساب کیږي خو دغه کتاب مستقل تور باندې اهل علم ذکر کړي نه صرف سیوطي رحمت الله علیه ورله تدریب الراوی کې اشاره کړي دارنګ د علاء الدین ابن مغلطای الحنفی سات سو بهاساټ کې وفات دی مشهور عالم او محدث دی د د کتاب دی فی من عرف بامه دا راویان مبارک چې مور له نسبت کیږي پاغي معروف وي امام عراقی رحمت الله علیه په شرح التفسیر کې ذکر کړی او ویلی دی هو عندي بخطه فی 63 ورقه دا کتاب د مغلطای الحنفی زما سره موجود دی داغه په خط باندې مخطوط دی چه درې شپېته اوراق دي د هغې خو مطبوع نه دی کتاب من عرف بأمه نو دا په دې فن کې کتابونه دي مصنف رحمت الله علیه وایي ما له پکې کتاب معلوم نه دی نو مطبوع کتاب پکې نشته خو چې په دې فن کې کوم اهل علم لیکلي نو د امام نووي کتاب له سیوطي په تدریب الراوي کې اشاره کړې او د علاء الدین مغلطای کتاب لا حافظ عراقی په شرح التفسیره کې اشاره کړې او ویلي دي چې مخطوط داغه په لاسو چې کوم لیکل شوی ما سره په درې شپېته